فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين من سورة قصص شروع چې دا غي دعوت کوم داغه تسلی د مؤمنانو ته مدد د الله تعالی برازي البته د مدد نه مخکې به مصیبتونه او تکلیفونه دا به تیرول غواړي او د هغې د پاره قصه د فرعون او د موسی علیه السلام هغه ذکر کړه تر دې پورې د موسی علی السلام د قصې نه هم یو دوه مقامات درې مقامات چې کوم دی هغه ویل شو او دا په دغه مقاماتو کې د فرعون د حکومت بیان تیر شو چې را فرعون په سو طریقو سره په خلکو باندې ظلم کړو نو یو داغو ملکی او حکومتی تسلطو داسې قسم قوانین جوړ کړو چې دا قوانینو په لار باندې هغه په خلکو باندې جبر او ظلم کولو چې هغه نه قران په سلور تعبیرات سره هغه بیان کړ ان فرعون علا فی الارض یو پزمکه کې ځان ډیر لوی غاڼه جوړ چې ډیر لوی مو یو طاقت ما لکه څنګه چې نن موجوده طاغوت امریکا اقوام متحده او د هغې حواریین وایي او دویم دا و چې قانوني لحاظ سره خلق تقسیم کړي وجعل اهلها شیعا دا دا غي او قانون او یو پالیسی و چې خلق او جنگوا او حکومت په وکړه دا د موجوده خلکوم دغه طریقه کار دی پاکستان کې او امریکا په غټه سطح باندې شروع د ټوله دنیا تقسیم کړي دا او په خپل منځ کې سره خلک پلانجه واړه او بیا په حکومت کوا او پاکستان کې او په هر ملک کې ځان تک تاسو خیال وکړي نو یو صوبې د بلې سره وراړولې ده او بلې صوبې د بلې سره وراړولې ده او دغه شانته دا موجوده نظام چې کوم جمهوریت نظام دی په دې کې دغه ترتیب دی خلق جنگول د پارټو په نوم باندې خلق جنگول د صوبو په نوم باندې د علاقو په نوم باندې د قومونو په نوم باندې د جبو په نوم باندې خلق خلقو کې اختلافات چول دویم کار فرعونی سیاست دغه دریم فرعونی سیاست هغه سو یذبح ابناءهم هغه د خپل مخالفینو سدی یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم بل کار داو چې دا خلکو کمزوري کول چې کم قوي خلک در طرفاسی نو دا غوي کمزوري کول دا سي ځایونه چې هغه باندې ته پويږي چې دي ځانه ماته بغاوت را پاسي نو غزای کمزوري کول او بل بیا سلورم سیاست ملکی قانونی سیاست دا جوړ کړو ها یذبح ابناءهم چې کم خلق مخالفین دي بس داغوی خاتمه کول چې ستاسو حکومت مخالف دي بل داغوی خاتمه کول لکه د پاکستان آئین کې دا خبره لیکلې ده چې بس د آئین نسو خلاف کوي نو هغه څه چې د غدار دی او د غدار د پاره تختې دار دی دک فرعونی سیاست مو دویم چې کوم فرعون په هغه تسلط وو هغه ته قوت دغه ویل کیږي د قوت تسلط ویل کیږي په قوت سره دباو کا خلق زور چې کوم دغه هغه په خلکو باندې وکا او هغه دک تیر شو چې یستا دای پتاي پتم منهم خلق کمزوري کا خلکو باندې زور وکا دغه قوتي دغه چې کوم دنو او هغه سره تکبر او عجب کول لکه څنګه چې سورته زخرف کې راځي یا قوم علی سلی ملک و هذه الانهار تجری من تحتی قوت ور سره او هغه قوت استعمالولو او خلک چې کوم دنو هغه ځان ته زیر کول دغه دویم او دغه تسلطو دریم تسلط د فرعون چې هغه مالی تسلطو چې مال را جمع کا او دغه چې کوم دنو د خلکو نه مالونه هغه ونیسا نو د کم خلق چې هغه ان عبدت بنی اسرائیل مخکې تیر چې په صورت نمل کې چې خلک چې کوم دی هغه خپل غلامان جوړ کړو او هغه نه بیکارونه غستر او هغه به مالداري قوت ته نه پرې خودل مالونه بچ کوم دین هغه بده په خپل لاس کې ساتل او ځکه دی وی یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی ټیکسونه قسمه قسم مقررول دا ضرائب جوړول بانکونه چې کوم دین هغه ځای په ځای باندې دا کول قائمول او د خلکو مال د خلکو نه راو باسل لکه ننوم دا وی طریقې کار دا دی ملټی نېشنل کمپنیانې جوړې کړې دي او هغه په ملک کې د ملک سامان اخلي او دوباره خرڅي او په هغه سره د خلکو په مالونو باندې هغه قبضه کړې دي او د خلکو په معدنیات او په تیل او په هر یو چیز باندې قبضه هغه د خلکو نه چکم دین هغه کنټرول کول او نیول او د هغه لپاره جنگولم کول هغه کول دي نو دریم قوت د فرعونی حکومت هم داو سلورم قوت د فرعونی حکومت چې وو هغه اعلامی طریقه کارو میډیا چې کوم دنه هغه استعمالول چې هغه په مخ کې آیاتونو کې بیا ان شاء الله تعالی مخک راضی هم لکا په شپږ دیر شم آیات کې براشي چې دا به ویل چې ما هاذا الا سحر مفترا نیکان خلق بدنام کا فوری په تورو لګا و چې را خلق په پس روان نه چې دا دهشتګردي ترهګردي د فرعون دغه سیاستو او دویم سیاست چې کوم دی با میډیا په ستا باندې هغه داو چې فوجي دغه چې کوم دنو طاقت او هغه دا کول او پاغه سره غرور کول او زور کول او خپل طاقت شو کول چې مونږ ډیر لوی طاقت یو او زمونږ د پاسه بل طاقت چې کوم دنو هغه نشته دی دا کار کول په دې سره چې کوم دنو هغه غرور او تکبر دغه شانته غلطه پروپاګاندا هم چتاوي او د ځان د لوی د پاره چې و دغه ویل فاوقد لي يا هامان على التين فجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى چې ما ته دغه وکړي چې بنگله را ته جوړه کړي چې د موسی خدای ته وکړم دا یو میډیا زور ورکول چې زه خو غني بر روانه ما زما دومره لوی طاقت دی نو دغه شان چې موجودم چې کوم دنه قسمه قسم سیاري پریګ دیو چې مونږ اوس مشتری ته وختو مونږ فلانې سیارې ته وختو مونږ بس بره چې کوم دنه رواني په میډیا باندې دغه یو شی پیلاول او بل سوچ دروغ ویل و انی لا اظنه من الکاذبین هغه په بل باندې بدګماني کول او په خپل چې کوم دنه درو ویل دا سلور طریقې کار د میډیا په ذریعہ سره دو دا سلور قوتونه چې کوم دي فرعون دا استعمالول تسلط بذریه قانون تسلط بذریه قوت او تسلط بذریه مال او تسلط بذریعه اعلام او میډیا دا سلور قوتونه فرعون استعمالول او په دې سره دنیا چې کوم دې کنټرول کړي وا نن کوم تاسو فرعون ته وګورئ دا فرعون داس یو شیو چې دا الله تعالی یو مثال جوړ کړ فجعلناه سلفا ومثلا للآخرین دې مونږ د دغه لپاره د مخکینو شیاطینو لپاره خو دغه کړو بیا و مثلا للآخرین درستنو لپاره مثال جوړ کو فرعون که تاسو خیالو کې خلق اوسم پښتو کې وای هر فرعون لره موسی دی دا فرعون یو مثال شو په هر زمانہ کې به یو فرعون راځي دا غوم دغه طریقې کاری که تاسو خیالو کې نن سبا غټ طاقت چې کوم د فرعونی طاقت دی هغه امریکا او اقوام متحده او دا موجوده نظام دی د دین دا څلور طریقې کار دي دا سه قوانین جوړ کا چې تا ته دنیا ټول لاندې راشي دا شانته چې کوم دنه په قانون په دریو نشي نو بیا قوت او طاقت استعمال کا چې کوم خلک قانون ستانه مني نو هغه په خلاف باندې قوت استعمال کا که بیا دغه نی نو مال استعمال کا خلق په ډالر تقسیم کا پیسې تقسیم کا چې خلق دغه شی او د خلکو په وسایلو باندې قبضه وکا ها د مال استعمال او مال را جمع کول دا د تیرو لپاره جنگ کول د معدنیاتو لپاره جنگ کول هر قسم جنگ امریکا کوي مذهبي جنگ هم کوي معدنیاتو لپاره د مال لپاره هم جنگ کوي او مال چې کوم دنه هغه ډیر زیات دی کنه دومره مال دی چې په دغه کې لکه څنګه چې د قارون رست براشي دومره مال دی چې په دې کې د کال کې چې کوم دنه د 100 ټانا پسو زره ټانا چې کوم دنه لکه ټانا غنم دادې دغه ته دریاب ته ورځي خلکو لې نه ورکي خو دریاب ته سمندر ته وغورځي ځکه چې دا د دوی نه اضافي دغه دی اضافي شی دی کنه نو هغه بیا سمندر ته غورځي او سلورم چې کوم دنو هغه میډیا هم استعمالي تاسو ګوري ډیو ریډیو دی او فلانه ریډیو دی دا ټول چې کوم دنو د مسلمانانو په خلاف باندې استعمالي او قسمه قسم دفي په مسلمانانو باندې لګول نو په هر دور کې د فرعون دغه یو طریقې کاری داغي په مقابله کې بیا الله تعالی قوت را پورته کوي هغه د پر الله جل جلاله وعده کړی دا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين پنځه وعده کړی دي دغه پنځه دغه دي چې یو به کمزوري خلک زره دوی خلاف راوچتو ما دویمه نمبر خبره بدایي چې دغه کمزور خلکو ته بیا سکوما د زمکه امامت تور کوم دریمه خبره بدای چې دا به د ځمکې اخیری مالکان به دغه خلکی څلورمه خبره دای چې دوی بل څه کومه دوی چې کوم دنه زبا دی دغه ته فرعون او حامان ته دا خیمه ها دوی ته طاقت ورکوم دوی په خیم مقابله کی او سلو پنځم دا چې دوی ته بیا خیمه چې د څنګه ستانه دا انتقام اخلم ونوریه فرعون او حامان هغه ورته خیم چې دا کمزوره طاقت څنګه تا تقوی کومه دا پنځه په مقابل د پنځو پنځو ظلمونو د فرعون کې دا برازي او بیا موږ د اغي شمار شروع کړو چې را اسباب د زوال د توغاتو چې کم سرکشان په دنیا کې تیر شوی دی او تیری کې او راضی نو د اغي د زوال څخه اسبابي نو هغه د زوال اسباب موږ چې په دې صورت کې بیانې کې 15 50 ښا او هغه موږ تقریبا تر دې ځای پورې 14 اسباب د اغي د زوال هغه بیان کړل اوس د دې ځای نه چې دا موسی علیه السلام ډیر کمزور قوم بنی اسرائیل دغه ځای کې دوی ډیر کمزوري کړي وو په اصل کې خو د انبیا او قوم ډیر اوچت قوم لیکن دوی کمزوري کړي او دباو کړي وو نو دوی کمزوري خلک الله تعالی ورته راپاسول چې راپاسول د موسی علیه السلام په ذریعہ سره چې د پکور کې لوی کړو او بیا دا غینه پس چې کوم دی نو دویمه خبر دا و چې موسی علیه السلام بیا ځوان شو بیا یې قتل وکړو بیا او تختیدو ها هجرت یو کو لاړ بل علاقې ته او بیا لس کاله په هجرت کې تیر کړ ها بیا الته کې چې هجرت ته لاړو نو الته سو کل په هجرت کې د خلکو سره خکول او مزدوری کول خپل بیا دا غینه پس موسی علیه السلام وعده کو او بیا موسی علیه السلام لس کاله چې مزدوری وکړه او لس کاله هجرت کې تیر کړ نو بیا وطن ته واپس روان شو اوس د دې ځای نه دا درې مقام دی چې موسی علیه السلام خپل وطن ته واپس راځي ښا دا سلورم مقام دی موسی علی السلام واپس راځي او دا تر شپږ درشمه پوري دغه مقام چلیږي په دې کې موسی علی السلام چې واپس را روانو اوري ولیدو خپل اهل او عیال و سره دی او بیا هغه اور تلاړو بیا اور چې کوم دنه هغه کې هغه اور نو هغه په حقیقت کې د الله تعالی د انوارات او تجلیات او هغه چې کله موسی علیه السلام ولیدل نو بیا موسی علیه السلام ته आवाज وشو او بیا ورته نبوت ورکړو بیا ورته دوه معجزې چې کوم دنه الله تعالی هغه ورته ورکړي بیا موسی علیه السلام ته وی چې فرعون ته لاړ شه اوس موسی علیہ الصلات والسلام خامخا یو خوب کې فروت چې هغه قتل کړو هغه خل هغه سړی دا وی پولیس وجلو نو دا هغه په وجه باندې شکایت وکړ الله تعالی ورته چې یری ګم ډاډه ورته ورکو او بیا ور سره رور چې کوم دن هغه ملګری کړو او موسی علیه السلام چې کوم دن هغه راغی نو دغه اوس په دی واقع دغه کې بیان نه فلما قضا موسی الاجل نه دی دانا فلما قضا موسی الاجل وسار باهله هر کله چې موسی علیه السلام پورا کړه غنیټه د مزدوري هغه د مزدوري نیټه د هغه سړی سره پورا کړه څومره مو دې پورا کړای کې خو دوه مو دی وی یا اتکالا یا لس کالا خیال مو کړو کنه چې هغه ته وی چې اتکالا دی او که لس کالا دی وکړل دا ډیر راخی نو دور ته وی چې بس ما چې کم یو دوه کې پورا کړم ما باندې بیا نور زیاتې نه کې اوس دا کومه موده پورا کړه ابن عباس رضی الله عنه نه پښتنه او شوې چې کومه موده پورا کړه هغه ورته وی چې هغه مودې پوره کړه اکثرهما واطيبهما کما چې ډیره خوا او ډیره وا ډیره موده وا هغه پوره کړه و ان نبی الله اذا وعد وفا کله چې نبی د الله تعالی وعده وکي هغه پوره کوي نو موسی علی السلام هغه ډیره موده چې د لسو کلونو وا هغه پوره کړه ښا ګور خپل مزدوری په کوله هجرت خو په دغه باندې په مهنت باندې تیر کړو ښا خپل خدمت په کولو بیا روان شو وساره به اهله او را روا راتلو به اهله د اهل خپل سره انا سمن جانب تور نارا چې ویلی دو من جانب تور د یو د طرف د تور نه د تور غشین غر نارن اورو اوري ولي د بره چې په غر باندې اور بلیږي نو چې دای اولیدل نو قال وی ویل اهله اهل خپلتا ام کوسو او درېږي تاسو ایثار شي ایثار شي انی انس تنارا ما ولید اورو لعلی آتیکم منها دې د پاره چې زرا شم تاسو ته منها دغه اورنا به خبرن په یو خبر د لارې سره چې لار کم خوادا او جذوه من النار یا په یو سکروټه د اور باندې لعلکم تستلون دې د پاره چې تاسو هغه ته ګرم شي ها ځان ورته ګرم کړئ په دې کې یو خبره خدا معلومه شو چې موسی علیه صلوات و سلام ګور نعم المهاجر خو بهترین مهاجر دی موسی علیه السلام بهترین مهاجر د دغه شانته هجرت سره تیری چې خو په مهنت او په خواري باندې خپل هجرت تیر کو اوس چې واپس را روان دی غیرتی وګورا د شپې چې کوم د سفر کوي ښا د شپې د پاره د دی چې د ما د زنانه پلو چې کوم د نغسو کو نه ویني نو د شپې په سفر باندې را روان دي زنانه ور سره د شپې دي بیا دا بل غیرت دی چې کله اورولې دو نه دانه کې چې زنانه ځان سره بوزي چې رازال ته وتا پوسو کو نه زنانه ته وي تاسو دلته ایثار شي او زه زما او زه چې کوم دنه د اور دغه کومه چې د هغه ځای کې سوق دي ځکه چې یا تاسو کومه نه او یا تاسو کاروټه راوړم ځکه کچارته الته سوق وی نو زما زنانه به وویني نو دا هغه د وجه خپل زنانه ته وای ام کوسو تاسو دلته ایثار شیخه زه زما او چې زه د التن اور راوړم نو دا او دا شپه چې کوم دنه دا وای انتهایی یخ شپه وا ځکه موسی علیه الصلاۃ والسلام ورته وای چې لعلکم تسقلون د دې پاره چې تاسو ګرم شئ دی ورته نو د دې نه معلومیږي چې دا شپه انتهایی د یخنۍ شپه وخه فلما اتاها هر کله چراغ موسی علیہ السلام ها دی اورتا نو نو دی आवाज ورته وکړې شو د ونه د طرف نه وشو بعض دې دا کې حلولیه خلق تی هغه وای د دې ونه نه ورته وشه الله تعالی په دې ونه کې دن نشو نعوذ بالله دا غلطه خبره ده دا چې کوم دې حلولیه عقیده ده په ونه او په دغه کې الله تعالی نه وردن نکیږي دا د دې ونه د طرف نه وشه د امن د طرف د پاره دی ښا په دغه ځای کې دا आवाज شو وان الق عصاک اوس موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د یقین لپاره دا یو خبره کوي چې مطلب د یقین راشي چې ګوره دا الله ما سره خبرې کوي چې داس یو معجزه ورته وکول شي چې د یقین راشي نو आवाज ورته بیا وشو یا موسی اے موسی علیہ السلام اقبل مخک ولا تخف مریگا انک من الامنین یقینا تد ام ته د داسې خلکو نه چې په امن کې دي ته د امن والا خلکو نه خطا ته امن ملاو دي تا باندې چې کوم دنه دغه نشته دي نو په دې ځای کې یا موسی اقبل ولا تخف الته په صورت نمل کې ورته ویلو انی لا یخاف لدی المرسلون ما خو کې رسولان نه یریږي او دلته کې ورته وی انک من الامنین ځکه سورته نمل مونږ ویلي وغه د حکمتون والا سورته نو پاغه کې ورته حکمت بیان کو چې ولې ما یریږي ځکه ما خو کې رسولان نه یریږي او دلته کې چې کوم دل هغه خبره دا شانته وکړه چې انک من الامنین تسلی موسی علیہ الصلات والسلام ته الله تعالی ورکړه چې یریږي ما یریږي ما ته په تسلی باندې شه اوس لوک یدک فی جیبک او معجزه ورته کمی تاسو ته مخکې ویلو معجزه ورته د همسا ورکړه چې د پاره چې انقلاب ورته وخی چې انقلاب داسې راځي چې په لرګو کې سارا پیدا کیږي ها په لرګو کې سارا پیدا شي او انقلاب به داسې انقلاب راځي چې ته تمه یریګا تسلی دا تا ته بمارم سنوي رانی سه ها رانی سه تا ته بسنوي چې لاس ورا چوا اوس لو اوس لو کیا د کفي جیبکا نو چې واپس لاس داسې کی نو بیا به داسې چې برابر بچی ښا یا دا معنا ده یا ابن عباس رضی الله عنه فرمای ودمم الیک جناحک من الرهب دا ډډه سره دا دا دغه سانګ دی دا داسې لاس داسې کا د یری په وخت کې وای دا یو تجربه ده ښا دا یو تجربه ده ابن عباس کې وای چې کله په سړی یار راشین دی دا چلو کی پوه شو کنه چې دا چلو وکړو نو سبا چې دنه بیا لاړ شي نو دا د یری د پاره الله تعالی ورته یو نسخه او ټوټکه ورته ورکړه چې په دې طرز باندې ته عمل کوو پتا به یره نه راځي ها فذانک برهانانی فذانک نو پس دغه دواړه برهانانی دا دو قطعی دلیل ندی من ربک ذ طرف درفستان الی فرعون فرعون تو ملئه او سرداران ورته انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دا فرعون او د دا سرداران دا د یو قوم فاسق او د حد نه وتلی فاسقان دي ښا په دې ځای کې یو خدا کار وشو چې موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی دغه معجزه ورکړه چې رڼا را روانه ده او تیاره ختمیږي ښه انقلاب راځي انقلاب راځي یری ګمه تسلی ده ورته او دویم فزان کا برهانان نور زینو کې دي ته کوم دنو آیاتین ویلی دو آیتونه او دلته کې وته برهانان وی ځکه چې دا صورت سره دا د کلک مقابلی صورت ته کنه نو دا په هر زمانہ کې نو دې کوته برهان وی ځکه برهان هغه قطعی دلیل ته ویل کیږي نو دا دوه قطعی دلیل ته ځان ته واخلا انهم کانوا قوما فاسقین پدې کې د توغات او د سرکش خلکو د هلاکت یو بل سبب دی چې هغه ته ویل کیږي فسق فسق خاص او فسق عام په دې خلکو کې پیدا شي خپل فرعونانو کې فرعونان چې کله الله تعالی هلاکې نو داغې نه مخکې په دوی کې خا خصوصي او عمومي فسق پیدا شي خصوصي پیدا شي او عمومي په ملک کې دوی فسق کوي بیا خا عام فسق راځي کوي کنن تاسو وګورئ نو نن فرعونان کوم دغه شی دی خصوصي فسق پکې دی په خپلم فاسقان دي او عمومي فسق پکې دغه دی چې ټول ملک کې فسق او فجور خور کړي بازارونه د فسق نه ډک دي ها دغه شان چې کم دنو آغا اجری د فسق نه ډکی دي دغه شان ته مجلسونه د فسق دي میډیا د فسق دا ها هر ځای چې کم دنو پاره کې فسق او فجور چې کم دی روان کړي دي خزو کې فسق دي سړو کې فسق دي معاشره کې فسق دي کورونو کې فسق دي چار چا پیر چې کم دنو هغه فسق خورول دا د فرعونی سیاست یو دا دی چې دوی فسق راولي خصوصي تور سره په خپلم فاسقانی عمومي تر تور سره فاسقانی او قوانین هم د فسق قوانین کتا سو خیال کوي اوس کله د حقوق نسوا په نوم باندې او کله په بل نوم باندې او کله په بل نوم باندې د فسق او فجور قوانین چې کوم د هغه جوړول دا د فرعونانو کاری خام قال وی موسی علیہ السلام رب ای رب زما انی قتلت منهم نفسا ما وجل دې دوی نه یو سړی فاخاف نذیریکم ان یقتلون چې دوی ما وجنی یصدقنی چې زما تصدیق وکړي انی اخاف ان یکذبون زه یریګم چې دای زما تکذیب وکړي دای به زما ما ته نسبت ته دروغ وکړي زما ته به دروغ نسبت وکړي نو ما سره هارون علی السلام الیګه دا قرآنی دغه دغه شانته یهود په خپل کتاب کې څه کړل دي په هغه کې یو قسم ته تحریف کړی دی کنه هغه تحریف کوي نو تحریف کړي په دې ځای کې هغه ورته وای چې زه د چمتلې هغه ډیره به ادب جمله ده الله تعالی چان سره نه خای فبعث انت من باعثهم خو شو کنه وای زمونږ ځان له جبا کار نه کوي څوک چې لګي وی لګا خو شو کنه دا ډیره غلطه خبردار پیغمبر او بیا د الله سره د خبرو پټین کې دا خبره نه کیږي موسی علی السلام ادبی التماس کړ د باقاعده په ادب سره وای او اخی هارون زما رور هارون علی السلام هو افصح مني لسانا هغه زمانہ په جبا کې ډیر فصیح دی ګوره دینه معلومیږي چې موسی علی السلام هم فصیح دی خو دومره خبره ده چې هغه مخ کې تیر شو چې هغه باندې غوسه راشي کنه نو بیا د غوسې د وجه نه وي زما چې بکار نه کوي بیا زما د غلې شمه نو بیا زما سره رو پکار دی هغه کې لک صبر زیات دی او هغه بیا دغه فصاحت زیات دی نو هغه بیا زما تصدیق کوي او بیا خبره کوي انی خاف ان یکذبون بل کار په فرعونانو کې دای تکذیب الدعات داعیان چې کوم دي کنه هغه ته نسبت د دروغ کول او د هغه نه انکار کول دعوت نه قبلول دا همیشه دا دغه چې کوم د امریکا هغه تم ډیرو خلکو دعوت کو شیخ اسامه شهید رحمه الله داغه هر بیان چې کوم دغه داسې یو دعوتی بیان دی لکه څنګه چې انبیاء علیهم السلام دعوتی دغه شانته اونته ساده ساده بیانات او تکړی دي چې تاسو مکه وای داسې کار کم از کم د سرکشین واولې دا قوم آزاد کړي بالکل که دغه چې کوم دینو دا د دې زمانی ورته سره دغه وای مطلب پیغمبر خو نه دی خو د دې زمانی موسی که ورته وای کنه نو بد خبره بنی ځکه چې هغه دک جنگ لړاو کړی دی دوه خبرې کړې دي یو د توحید دعوت ورکړ دی امریکې ته او دویم ورته دغه دعوت ورکړ دی چې دا مظلوم خلک پرې دی پوه کنه زمونږ دا قومونه پرې دی بار بار ورته دا ویلي دي هغه په بیاناتو کې شته دی دا خبره ورته کړې ده چې دا تبه چې کوم دین استا رعیت او استا قوم بم خوبونه کی تر څو پر چې دما قوم خوبونه کی دما قوم چې کوم دی هغه خوب تفریق ده مسلمانان آزاد کا نو تبم آزاد چې حضور بالکل هغه شانتي هغه دعوت کې دغه مماثلتون ته تکیه نه کنه چې الله تعالی اک شانتي او ترتیب کړی دی ښا الله ولا هغه شانتي معاون هم ور کړو معاون مت الله تعالی یا دغه یو معاون شو هغه بل دغه شو خو بهر حال یو معاون مت الله تعالی ورکو یو ملګری او تعالی تعالی ورکو ته وای کدا امیر المؤمنین چې کوم دنه دای بالکل لکه داسې ولکه هغه رجل صالح لکه هغه رجل صالح چې دی لاړو او مدین ته وتښتید او هلته ته پناه ملاو شو دک شان ته راشي اسامه شهید چې کوم دره وتښتید ادي وی چې دا زمون مجرم دی زمون نه قتل نه کړی دی او دې مونږ ته مطلوب دی نو دې راغه او دغه شانتي الله تعالی دلته دا ماوا چې کوم دغه ورته ورکړه لکل فرعون موسی هر فرعون لره موسی دې الله تعالی را لېږي هغه ورته دک شانتي دعوت وکړه چې ګوره مکوي زمون دا قوم ته ازادي ورکړي لیکن هغه دا دعوت نه منخه ان يخاف يكذبون پاکستان وګوره د تاسومر داعیان راتی شو خطا سو کړه د په داعیان سوچ کوي دی پاکستان ته کوم دعوت ملاو شوی دی اول دعوت پاکستان ته شروع شو حاجی مرزا علی خان ای پی فقیر رحمه الله چې کوم دنه هغه ته دعوت ورکړو هغه دعوت ورکړو په دغه کې اول ورځ د پاکستان د جوړېدو سوار لسم اگست پاکستان چې اول بمبار کړی دی په 15 اگست کړی دی ښا په 15 اگست 2014 باندې پاکستان په لومبۍ ورځ بمبار کړی دی سبم بارو په دې خبره باندې و چې حاجی سه ورته وی چې زما د قوم چې کوم د وزیرستان کم از کم ته نور پاکستان خو ما کنټرول نشته لري د دې بس دوه خبره ده تا ته درکم ها یو دا چې خارجه پالیسی دي ستا پلاس کی دویم نمبر کرنسی دي ستا پلاس کی لیکن دا درې خبره چې کوم ده دا با چې دا اندرونی د قانون په لحاظ سره به موږ ځان ته شریعت نافذ کو او دا به زمونږ کاری د خیسور په میدان کې جرګه وا او غالګټ کې خلک راغون شویو او د پاکستان جازونه چې کوم دین هغه رااله هغه په بمبارو کو خان هغه به بمبارو کو اول داعی چې دوی رد کړي وي هغه دغه ملنګ سړی دغه فقیر سړی دا چې کوم دین د دعوت رد کړو بیا د هغه نه پس د ختم نبوت په شکل کې دوی ته دعوت شروع شو نو د ختم نبوت په دعوت کې په لاهور کې دوی په یو ورځ باندې لزر کسان قتل کړل ها لزر کسان هغه کې قتل کړل بیا دغه شانتی د صحابه او د ناموس دعوت چې کوم د هغه دوی تراغه هغه دعوت چې کوم د هغه دوی ټکراو کو بیا دغه شانتی ورته دعوت راغې هغه دعوت هم قبول نکړو دا هغه خلک هم شهیدان کړ دغه شانته بیا دعوت چې کوم دنو هغه ورته را شروع شو ورستو دعوتونه چې کوم دنو هغه ملاو شو حتی د دوی په جبه کې په جمهوریت انداز کې درې زره درې زره پاکستان کې شریعت بل پیش شو او هغه درې زره درې زره پیری چې کوم نه دوی هغه شریعت بل هغه فعل کو نامنظور کو مسترد کړو دغه شان چې کوم نه دا غین ورستو دوی ته شکل چې کوم نه د دعوت راغې د تحریک نفاذ شریعت په شکل کې هغه دعوت ورکو چې ګوره په پاکستان کې اسلامي نظام نافذ کړي که پاکستان کې نه نافذ کوي کم از کم په خپل قبطیانو باندې نه نافذ کړي نو زما په دې بنی اسرائیل کو نافذ کا کنه زما په خپل قوم نافذ کا ملکن ډیویژن کې نافذ کا دا غي ته درې پیری دوکا ورکړه او مخالفت وکړو دا رنگ چې کوم دینو دا غینه ورستو بیا دعوت چې کوم دینو هغه ملاو شو او د لال مسجد په شکل کې هغه دعوت ورکو چې په پا پاکستان کې اسلامی نظام صرف ډنډې راغستې وي او دغه ناری ورتوالي هغه دعوت د ټکراو کړو ان یخاف یکذبون داسې تکذیب الدعات دی کوي ښا بیا دا غینه پس چې کوم دنو بیا ورته دعوت ملاو شو د تاریخ طالبان په شکل کې چې اسلامی نظام نافذ کا په بدري واره مذاکرات کې دته دا خبره وشوه لیکن دته د ټولو نه ګران خبردار چې اسلامی نظام دې نافذ کی دا غي نه مخواړو مخالفت وکړو بیا دا غي نه ورست ګور الله تعالی دا دعوت په هر شکل باندې د تراولي کې لکه د قوم نوح غوندي لکه په دې شکل کې مرته دعوت راغې کتا سو خیال کوي اغبل کال چې کوم دنه یو سړی یو خزر آلل او پروت باندې ودرېدل د سکندر په نوم باندې الکه ګیره خروله پینټ چټه چولیو سیګریټ اسکلو اټو پکې راغسته بچی مان سره راغستی دي زنانې هم راغستی الله دې دیو بخي نو دې پروړ باندې ولاړ د پارلیمنت مکه ته اورډه دی کوي ولې وایي دا بس ترسو شریعت نه نافذ شي دا بدل تکي ولاړ ما اخیری کې دیو سره دوکا موکا واخوا دی خوا اخیری هغه سړی کنټرول کوسم په جیل کې غریب هغه غریب چې کوم دنه په یوازې باندې دعوت نو دوی ته انفرادي دعوت ملاو شو اجتماعي دعوت ملاو شو ښکارا دعوت ملاو شو پټ دعوت د صوفي صاحب تقریبا سو سو پیری دي صدرانو سره ملاو شوی او دعوت ورکړی دی دا په هر انداز کې دوی ته دعوت ملاو شو لکه د نوح علی السلام چې هر قسم دعوت ورکړو نو بیا اخیری کې چې کوم دنو دغه وکړو دا دعوت چې کوم دنو هغه په هر انداز کې ورته ملاو شو نو دا غي نه پاتې بیا سوې نوح علی السلام وی یا الله ما خو دوی ته ها تخکار دعوت اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا یا الله ما تخکار دعوت ورکو پټ دعوت نو ورکو خو لیکن و انی کلم دعوتهم جهارا ها چې ما تخکار دعوت ورکو دوی را نه پټ شو نو دوی همیشه فرعونان تکذیب الدعات د داعیانو مخالفت کول او د داعیانو تکذیب کول دا په هر وخت کې دوی کړه دی او انکار چې کوم دنه داعی د دعوت نه کړه دی مونږ هم ورته سو پیری دعوت ورکو راځي مناظره به کو بحث کو کو لیکن دوی مناظره او بحث نه کوي خبره نه کوي دوی صرف چې کوم دنه داغي مقابله په جنگ سره کوي بیااتنا انتما ومن تبعکم الغالبون لار شي پایاتونو زما باندې تاسو دواړه او انت ومن تبعکم الغالبون او څوک چې تاسو تابع هغه بسی هغه غالبانی ها غالب به تاسو زما پایاتونو سره او تاسو چې څوک تابع وي هغه به دغه کوم دنه ټول به غالبي ها دا الله تعالی ورته ونجعل لكم سلطانا موسی علیہ السلام فرعون خو ډیر لوی جبارو الله رو ورکو کتا سو خیالو کې بیا فرعون تر اخیره پورې اته دمکې د خپل ډزې بکې موسی علیہ السلام ته اسم نه لیکړي نه جیل ورکړ دی نه رانی ولې دی الله پاک دا سه رو ورکو ها رو به ورکو الله دې مونږ تم دا رو راکی او نن الله تعالی ورکړ دې دعا ته ترو خلوی رو دې تر امریکې پوری د دې ټوپک نه لکه سړی یری کوی څه کنه د دې ډز کم ځای پوری رسی دا خو سړی د 200 300 میټر نه اقوا نه زی لیکن دا خبره ده چې امریکا هغه ته نه پاغه ځای کیږي پاکستان هل تیریږي هر یو کفري ملک چې کوم نه هغه پر ارزان دی فرعون هم پیاره دی او حامان هم پیاره دی او قارون هم پیاره دی ټول پیاره چې کوم نه را شروع دي الله تعالی رو ورکړي دی ها فلما جاءهم موسی بیااتنا هر کله چراغ موسی علیہ السلام دوی ته بیااتنا بیااتنا بینات هغه دلایل زموږ سره چې هغه واضح او هغه معجزات واضح او سر راغی نو قالو او دوی ما هاذا نه دا الا سحر مفترا مگر دا خو جادو دی چې جوړ کړی شوی دی د ځان نه دې کې وی چې مفتران جادو دی جادو کوئی معنی خو وی چې مفتران دا داسې جادو لري ځان نه جوړ کړی شوی په مصر کې داسې جادو نشته لري و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین او ندی اوریدلې مونږ دا خبره پی آبائنا الاولین په پلارانو زمونږ په خوانو کې دای هغه د تکذیب تفصیل لته څنګه تکذیب وکړو په دواو اندازونو کې دغه وکړه یو خو داو کو چې ما هاذا الا سحر مفترا دا نه مگر سحر دې ځان نه جوړ کړی شوی دی دویمه خبره دا ده ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دیمه طریقې د تکذیب داوا او دای د میډیا هغه استعمال لخوا د میډیا استعمال لچ په میډیا باندې دعات بدنام کا په بد نمونه باندې یاد کدا ساحر د جادوګر دی ښا جادوګر د خطرناک جادوګر دی وای دا دغه دعوت چې کوم ده په دې کې دغه نوم ورکا دا د دوی کار دی دا اوس هم دغه شانتي نمونه چې کوم ده هغه ورکي او دوی مې سکار کړی دی ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دا هغه یو قسم تا خپل قائین چې کوم ده کنه هغه خپل آئینونه وای دا زمونږ د آئین نه خلاف خبره ده مونږ په دې لار باندې تاسو سره اسلام ځکه نه منو دا زمونږ په آئین کې نشته دی ویلې دا زمونږ د پلار نکو د طریقې نه خلاف کار دی هغه داسې ویل نه پلار نکه طریقې هم دا وکنه چې مونږ ته یو رسم رواج یو قانون را روان دی هغه قانون نه ته خلاف خبره کې نو دک شانتي دین د آئین نه خلاف خبر نه مني وایي چې د آئین نه خلافي هغه شریعت بلوم نامنظور دی د بنظیر په دور کې هغه دغه پیش کو کنه بل پیش کو پاره کې دغه دلایل لازم کړو د قران او سنت نه چې خزه خو چې کوم دین هغه حکمران نشي جوړې دي دغه دلایل چې کله پیش کړ نو په دې بل باندې به وی بحث نکېږي بحث ښا اول مطلب دا چې فوري بدارت کیږي فوري تکذیب وکړه ولی بدا فوري رد کیږي وې ځکه دا د آئین پاکستان سره خلاف دی آئین پاکستان وای خدا او کمرانه جوړې دي چې خدا او سړی یو برابر دي بنیادی حقوق وای او دی وای چې دا دغه دي خدا او کمرانه نشي جوړې دي نو دا بل به د بحث د فارم نه منزوريږي ها ولې ځکه ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دا زمونږ دا دغه سره مطلب شریعت موافق کول د پلارانو سره شریعت موافق کول د خپل آئین او د خپل دستور سره دا د فرعون کار دی ها د کشانته کار دی د پاکستان په آئین کې لیکل دي کنه چې هر یو بل چې پیش کیږي نو د 270 نوالی تر 277 دفعې پوري کدی د تاسو سره برابر وو ها په دې دفعات په مطابق باندې به پیش کیږي کله دې مطابق خو صحیح ده کله دې مطابق نو هغه دستور بس هغه بل برد میخه هغه شریعت بل بم نه منزوري کی نه نه منزوري کی نو دغه شانتی او ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دا مونږ په پلارانو زمونږ د پلار سره به د اجریت برابرې که زما د پلار سره برابر نو کنه نو دا بنه برابرېږي د دوی پلار اوس آئین دی ښا د موجوده نظام او د موجوده قانون پلار چې کوم دنو هغه څه دی هغه آئین دی په هر ملک کې نو دا هغه سره مطابقت راولي دغه شان ترتیب دی وقال موسی او موسی علیہ السلام ربی رب زما چې اعلمو زما بادشاہ وګورا اعلم هغه خپوی دی د من جاء بالهدى چې چار اوره د هدایت من عندي د طرف د الله نه ومن تكون له عاقبت الدار او چا د پاره به انجام د کور رستنی انه لا يفلح الظالمون یقینا ظالمان ناکامیابیږي ظالمان ظلم د کړه ظالما ظالمان ناکامیابیږي غټ ظلم دار کنا چې ته هدایت هغه ته وا چې ستاد پلار د لارې سره برابر شي او زه ته هم چې نه هدایت هغه چې د رب د طرف نه راشي مونږ هم وایو چې ګوره قانون څه شی دی مونږ الته کې د پروفیسور ابراهیم چراغلو هم دغه کې په مذاکراتو کې نو ما سره خبره کوله ما ته وی چې تاسو څنګه د پاکستان آئین ته کو فرواي جمهوریت ته کو فرواي ما ته دا تاسو ولې زمونږ دین دغه تلار ته کو فرواي ما ته ګوره داس چللې دا تاسو یو خبره وکم د قران یو آیات ما راخل وسارق وسارقه فقطه ایدیهما دا د قران آیات ته چې د غل سړی او د غلې خدای لاس کټ کړي اوس زما په نس باندې دا داسې دی چې دا د الله حکم د الله د طرف نه نازل دی حکم دی د قران آیات دی مذهبي حکم دی دا د عقیده زما او ستا مشترک دي سلورمه خبره زما دا ده چې دا واجب الاطاعت قانون دی واجب الاطاعت قانون دی او ته وای چې دا واجب الاطاعت قانون جوړې دی شي واجب الاطاعت قانون جوړې دی شي ځوان دی او ته وای جوړې دی شي څنګه ته وای کدا اسمبلی پاس کړو نو دا به قانون هم شي او زویم چې کدا اسمبلی پاس کو کوي پیل کو دا قانون دی اسمبلی پاس کول پیل کول فدی کې نشته بیا دغه ځای کې لک سر خلاص شو بیا غلې شو بیا ویل ښا وې د علماء نه تاسو کوم خو هوا سړی کې لگا حق پرستی و چې کله بیا لاړو نو بیا بیان ورکړو چې طالبان چې په آئین باندې کوم اعتراضات کوي هغه اعتراضات معقول دي ما به اخبار کې بیا بیان ولیدو نو بیا دغه بیان چې کوم دنه ورکړو چې هغه اعتراضات هغه معقول اعتراضات کې دا آئین اسلامي آئین نه دی بیا یو انټرویو کې دا خبره کړې و چې دا آئین اسلامي آئین نه دی او دا جمهوریت اسلامي جمهوریت نه دی نو دغه شانتی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دوی د حق معیار دا ور وړاندې کړو چې ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین حق دا ځکه نه چې دا زمونږ د پلارانو سره نو او موسی علیہ السلام د حق معیار ته وړاندې کړي ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده حق هغه چې د الله تر طرف نه یو الله په الله په گواہی ورکړي چې دا حق دی نو اوس مونږ وایو چې ګوره واجب او فرض څه شی څه دی ګوره تاسو ګوره خدای فرض او معیار دا دی چې مونږ وایو چې واجب او فرض کې څه دی چې هغه قطعی ثبوت او قطعی دلالت وي د قران او سنت حکم وي او قطعی ثبوت او قطعی دلالت وي نو دا به فرض او واجب وي څه مطلب دا به واجب ول اطاعت قانون وي ها نو دغه ته واجب ول اطاعت قانون مونږ وایو او دوی وایي چې نه قطعی ثبوت او قطعی دلالت کوي او کنه وي خو چې زمونږ د آئین سره موافق وي او جمهوریت د قوانینو سره متصادم نه وي او اسمبلی پاس کی نو بیا بسوي بیا به دا چې کوم د نو بیا به دا واجب الاطاعت قانون وي نو دوی دغه خبره کوي چې د حق معیار دوی سره دغه دی چې د آئین موافقت او د نظام جمهوری د اصول جمهوری سره موافقت او مونږ وایو چې د حق معیار دغه دی چې قطعی ثبوت ته څه مطلب د الله تعالی تر طرف نه دا قطعی دی چې د الله تر طرف نه راغلی دی د رسول الله تر طرف نه راغلی دی او قطعی دلالت ته معنی چې کوم دی راغی ښکارا ده نو موږ وایو چې ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده چې د الله تر طرف نه ور حق دی او دوی وایي چې نه حق هغه دی چې د موږ آئین سره موافق شنه هغه به حق وي قانون واجب الاطاعت په هغه وي او موږ وایو چې قانون واجب الاطاعت په هغه وي چې د الله نه ثابتې دلی سوي قطعی او یقیني قطعی ثبوت وي ښا صحیح شو دا خبره کو ومن تكون له عاقبه الدار او الله ته پته رسی چا د پاره به انجام د کور رستنی الله پاغي باندې پوهه د انجام هم الله ته معلوم دی انه لا يفلح الظالمون یقینا ناکامیابیږي ظالمان ظالمان الله ناکامیابی ظالمان کلم ناکامیابیږي ظالم دکلو ظالم دی ښا چې د الله تعالی قانون د بل چا د قانون تابع کړي وقال فرعون او فرعون یا ایها الملأ فدې ځکه خو سره دلیل اوس نشته نو دی وچ زور استعمالي دا دا کې دوی سوي وای ریټ چیلنج کو نو د فرعون هم دک ټکی تاسو ته ګوري وقال فرعون او فرعون یا ایها الملأ اے مشران د قوم ما علمت لكم من اله غیری نم ممز تاسو لرا ها من اله بل اله غیری غیر زمانہ زمانہ بغیر مبل اله او بل بادشاہ چکم دنه غنیشتره ښا دا د بل خاصلت ته دوی ته ویل کیږي جنون العظمت موږ ته جنون العظمت وایو د لوی لیوانتوب ښا ډیر لوی پکې پرته ده ډیر لوی پکې پرته ده اخیری کې د اولوہیت داوا وکړه دویم دک وای کنه چې زمون سره مرجع چې کوم دنو هغه یوازې په یوازې آئین دی خو چې کله په دې موجوده نظام کې خو فرد او دغه نه حکمران نه دی دوی وای مقدسه اداره سره هغه پارلیمنت دی که تاسو خیال کړئ چې هر څوک تقریر کوي که مولا تقریر کوي هغه هم پکې دا وایي کنه ایوان کا تقدس رکھتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں پارلیمنٹ کا تقدس رکھتے ہوئے دا تقدس پر دی یاد یاد ساتي چې دغه دغه یاد ساتي په تقریر کې به هم وایي ولې ځکه چې مطلب دا دی چې دا مقدسه اداره ده د دې خبره نه رد کیږي هغه بل ورځ دوی د اسلام دغه د اسلامي نظریاتي کونسل خبره کوله چې اسلامي نظریاتي کونسل چې لا سفارشات پیش کړي نو اخیری خبره وکړه چې نه دا خو صرف سفارش دی او د دې منزورول او نامنزورول دا د پارلیمنت په لاس کې دی او پارلیمنت چې کومه فیصله وکړه هغه به فیصله وي دا غینه بغیر بل فیصله نه وي دي ته اولویت ویل کیږي بل څه اولویت نه وي ښا اولویت هم دکې ته ویل کیږي چې ستا قول او فعل چې کوم دکنه هغه واحد حکم شو قطعی حجت شو بس د دین عاقه دی خو بل نه ها بل حکم ته پاس کیږم زما په اجازه ته فرعون هم دا ویل کنه چې اسلام د تاسو راوړې وي خو لیکن زما په اجازه ته راوړې وي قال امنتم له قبل ان اذن لكم تاسو ولي په ایمان مخکې زما د اجازه نه راوړو دا خو ما بل پیش کولو چې بل پاس شوی نه دی شریعت نافذ کولو دا خو به تاسو د مانه اجازه غوښتو نو ما به بیا چې اجازه ما درکړې وي هغه د فرد نه اجازه غوښتو او دوی د دغه د یو جماعت نه غواړي دومره فرق دی پکې الته د فرد الوهیت او دلته د یو دغه د یو جماعت الوهیت ته خدای یو ګروپ او د یو ډلې د یو د یو اجتماع یو د هغه الوهیت چې کوم دنه هغه راغلی دی خدای ته الہ ډیر دی دا غنا د فرعون هغه الوهیت خدا او یو فرد هغه زه الہ ما دوی وای دا پارلیمنت الہ دی که پارلیمنت بل منظور کو نو شریعت ته نافذ کیږي هغه وی کما اجازه مطلب منظور اول سره خو چې دوی اجازه تو کی نو دغه شانتي هغه وی چې زه اجازه تو کم کنه نو بیا به تاسو اسلام راوړی او چې هغه بغیر اجازه اسلام راوړ نو هغه ته غوسه شو وی امنتم له قبل ان اذن لكم تاسو ولې په دبانې مخکې دما دی اجازه نه ایمان راوړو نو چې زما د اجازه نه مخکې ایمان راوړ تاسو ریټ چیلنج کړو چې ریټم چیلنج کړو نو پسې لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم پانسی کو مودرګه پوه شو کنه دوی موي چې د دینه چا ریټ چیلنج کو نو غدار دی او د غدار د پاره تختې دار دی یو فرعونان دی یو فرعونان خاطا زو ته ګوري سورۃ قصص سم جړه راو باسي ما علمت لكم من اله غیری نو ممتاز لره اله غیر زمانہ اوس وای اوس میډیای دغه بیا شروع کړه او محال کارونه چې کوم دغه هغه تلف کول بل د فرعونانو کار دا دا د محال کار غواړي ښا فاوقد لي يا هامانو نو بل کما د پر اي هامانا ها بلک اور علت تيني په خټه باندې په خټه اور لګي د کافر دی ښا خو څه کنه په خټه اور لګول مطلب دا دی چې مالا خټه نه خخت جوړه کا او اور وته بلک چې پخې خخت جوړی شي ابن عباس وی اول چې په حقیقت وخت جوړ کړی دا فرعون جوړ کړی ښا اول په حقیقت وخت دا فرعون جوړ کړی دی نو فاوقد لیا حمانو بلک اور مال ریا حمانو اے حمانا علت ویلی په خټه باندې په خټه باندې اور بلکا فجعل لی صرحا لعلی نو جوړه کمال را فجعل لي سرعا جوړه کما لره یو مانای دنګ مانای جوړه کا څه ده پارا لعلی اطلع الى اله موسی دې ده پارا چې زو ها او اخیجم اله د موسی ته د موسی دې خدای تم خیجما و انی لا اظنه من الكاذبین او یقینا ز ګمان کوم په دبانې د دروغ جنو ما په دبانې د دروغ جنو ګمان دی چې دې غنه درالې غلې دې ځان نه خبرې کوي خان ځان نه خبرې کوي دا بد بد ګمانونه کول د فرعونانو بل خوې دام وی خام یو کار په دې دا کې دا کو فاوقد لی یا حامان محال طلب کول او د محال دغه کول او بل کار دا دی چې دغه میډیا چلول ښا فجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى زبال توخي جما دا غټه غټه خبره کول میډیا جوړول او سیاره پر خودل مونږه برخي جو پلانې کوډینګ لیکو او واني لاظنه من الكاذبين بل کار څه دی د دروغو ګمانونه کول په خلکو باندې بد ګمانونه کول نو سبا وای دا د انډیا ایجنټان دي او دا د روسي ایجنټان دي او دا د فلاني ځای ایجنټان دي مونږ په دا ګمان دی مونږ په هغه ګمان دی دا فرعوني دغه یو توای کنه فرعوني جنون دي فرعوني ګمانونه دی وای دا غم کړیو دا تاسو هم کوي خیر دی وای دا د مونږ سره د پخوانو د قصه روانه ده واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق واستكبر نو دی فرعون ځان لو یو غنو واستكبر لو یو کړه هو دو وجنوده في الارض او لخر د في الارض پزمکه کې پزمکه کې بغیر الحق برنا حق برنا حق لو یو کړه حق سره لو یو نه کړه کزان دغه کړه وی خپل حکومت یو چت کړه خو په حق باندې هغه په حق باندې نو بغیر الحق ها په دې ځای کې واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق په دې ځای کې یو چې کوم دنو د دا دی چې دا چرچا کول فوجي طاقت چې کوم دنو هغه دا کول رامخه کول او ځان لوی ګڼل کنه چې مونږ ډیر غټ خلک یو په میډیا باندې ځان شو کول فوجي دستی او دا چې کوم دنو پریټونه مریټونه چې مونږ ډیر لوی خلک یو فوج رامخه کنه دا خبره ده او بل چې کوم دنو بغیر الحق برنه حق په حکم بغیر ما انزل الله دا الله د قانون نه بغیر نو ټول نه حق کار دی کنه نو نه حق حکمونه چې کوم دی او حکم بغیر ما انزل الله کول دا غم کول دا وسنیم کوي ښا وظنوا او دا ګمان کو انهم الینا لا یرجعون چې دوی به مونږ طرف ته نه را واپس کیږي دا انکار د اخرت بل دغه چې کوم دنه څه دی هغه دالخه بل خیال بل عقیده ردی داوی چې انکار د اخرت نه کوي دا اوس نیم اخرت منی نه خو بس اسی یو خبره ده صرف هغه رسمي خبرې دي د اخرت انکار نور کوي بس دا دی دغه چې کوم دنه نه کوي فاخذناه نو اوس انجام د فرعونانو څه بیا هغه داشي فاخذناه نو الله وای ما ونی سدی فرعون لرا وجنوده لخر د لرا فنبذناهم نو ام غرزول دوی لرا فل یمن په دریاب کې باغ ډونګي دریاب کې مور غرزول فانظر نو وګوره کیف کان عاقبت الظالمین ترنګ انجام د ظالمانو الله وای اول ته وګوره تاسو اکثر اول ته ګورئ هغه رمق دمق چمق دمق او دا شانته پړق پړق او هغه زور مور هغه ګورئ تاسو هغه مګورئ کیف کان عاقبت الظالمین اخیری انجام ګوره چې دا اخر کې ظالم سره سکوما اخیری انجام له ظالم ګوره بل خاصلت په دې کې څه شه دی هغه دا دی عدم معرفت العواقب ها عواقب انجام ته نه ګوري دا خلک نا عاقبت اندیش دي خو مونږ ته وای کنه وای دا نا عاقبت اندیش دي نا عاقبت اندیش دا خلک دي خلک ورته نصیحت نو کول چې و پاکستانه څومره بد په لګي حالان کې پنن زمانہ کې بغت فرعونی خو ته ته واجه فرعونی دا په بد لګي ها دا الله تعالی پر لپس لعنت ور لګل دی ها د داسې هر زمانہ کې پس خلق لعنت وي سو کوم ځان ته فرعون نه وي ها سو کوم کو اوباما ته فرعونی پاغم بدل لګي کدا وا شریف ته وی پاغم بدل لګي حالان کې زمانه غټ فرعونان دي دا نوم ته بد لګي دا نوم ملعون شو ها دا خلق ملعون شو د دوی دا کردار او تاریخ ملعون شو د هر چا نه طرف نه فضیل پس لعنت ته و یوم القیامت پرد د قیامت باندې بدوی هم من المقبوحین دوی بل چانه د بد شکل نه وای من المقبوحین د بد حال نه وای بد حالت کې بدوی چې کوم د هغه د غي مبتلا وای ها دې کې الله تعالی په دې آیاتونو کې تر دې پوري فرعوني سیاست چې کوم دنو هغه بیان کړو چې فرعوني سیاست څنګه و په مقابله د معجزې او د نبوت کې څنګه لغه کړو ها اوس دا ولقد اتینا موسی الكتاب ها من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون اوس الله تعالی موسی علیہ السلام دیکھو غرق شو کنه نو موسی علیہ السلام ته الله تعالی کتاب ورکو فرعونی دستور او آئین ډوب شو ختم شو پاکستاني آئین تباہ او برباد شو پوه شو کنه امریکاني آئین او د اقوام متحده چارټر ختم شو چې ختم شو الله تعالی وی زما آئین والی دار آئین ښا ولقد اتینا موسی الكتاب الله وی په تحقیق سره مون ورک موسی علی السلام ته تورات من بعد ما اهلکنا القرون الاولى پس داغنه چې هلاک مکلغه په خوانی پیړی بصائر للناس ته من بعد ما اهلکنا القرون الاولى په دغه زمانہ کې خو یو دوی هلاک شوی لیکن دا خبره ده چې د موسی علی السلام نه مخکې دغه شانتي استیصالی عذابونه چې د جړه سره قوم باندې ټول قوم تبا کیږي دا تیر شوی البته تورات نه وروسته بیا استیصالی عذاب نه راغلی چې الله تعالی ټول یو قوم تبا کړي ښا دا دغه شو بصائر للناس ها دا بصیرت ته د پاره د خلکو بصیرت لړي په دې کې پوهیږي د خلکو زړونو ته کوم دا خبره ورغورځي وهدن په دې دغه کې تورات کې وهدن په دې کې هدایت او رحمتن رحمت لعلهم يتذكرون دې لپاره چې د خلک نصیحت والی الله دین په دریاب کې غورځول ښا الله تعالی با ان شاء الله تعالی چې دایبم خدای پاک دریاب ته غورځي د امریکا دی سمندرونو په مانس کې راخه دا ګور د الله شان تا دا فرعون هم د سمندرونو په مانس کې راغله سمندر په غاړه او سیدو خنځیر او دا د سمندرونو په مانس کې را بند ده دا الله تعالی په دغه ځای کې ډوبه ان شاء الله تعالی ښا